دې آیات مبارکه کې الله رب العالمین خپل بندگان لدا وایي په دنیا کې د پتا سوان دي امتحانات راځي او په دې امتحانات او مصیبتونو کې به اجر او ثواب هغه چاله ملاويږي چې هغه صبر وکړو د دې دا غلوی شان د وجنا او د لوی اجر د وجنا الله رب العالمین قران کریم کې دا دومره تفصیل او کثرت سره ذکر کړي او غټ غټ انعامات قران کریم په صبرناک باندې اس ذکر کړی دي چې څوک په مصیبتونو تکلیفونو باندې صبر کوي نو الله رب العالمین اس انعامات ورکړي یو انعام دا دی چې الله ور سره مینا او محبت ساتي چې الله در سره مینا او محبت او ساتلو دا الله محبوب شنو بیا د سکمه نه رسو سورہ ال عمران کې براشي والله يحب الصابرين الله مینا او محبت ساتي د صبر نه کو بندگانو سره چې دای له په جنت کې هغه اوچتي اوچتي بنگلي وي لکه رسو به سوره فرقان کې راشي د سوره فرقان اخر کې الله وي اولائک یجزون الغرفه بما صبروا دغه عباد الرحمن د الله خصوصي بندگان دای د پاره با په جنت کې بالا خانی وي اوچت کورونه او کوټه وي په سبب دا چې دای صبر کړو او احادیث په دې باب کې ډېر راغلي دي ډېر په کثرت سره چې د سورنا حکم اجرونه دي او الله رب العالمین ورلکم انعامات تیار کړي تا باندې چې یو بیماری او مصیبت راغله هغه صبر کوي نو د لبد شهادت مرتبه ملاويږي حدیث د بخاری کې راغلي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي فکم وطن او خار باندې چې طاعون او وبا راغا او یو کس په دغه بیماری کې مبتلا شو د په خپل وطن کې صبر کو جزې فزې ونوي داغه نصیب سو نکا نو په دې وبا او بیماری کې کله وفات شو مرګ پر راغې د شهیدانو مرتبه او اجر به الله ورکړي او حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی عطاء ابن ابي رباح رحمه الله وی وی مال خپل استاد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یوزلوی چې آیا زساله یو جنتی زنانه نه خیم وی ما ورلوي چولنا چې دنیا کې ژوندۍ ګرځي او ته مال او خیر دا جنتی ده وی ما له وی دغه فلانې بوډۍ تور رنگ والا زنانه چې دا جنتی ده دا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دراغلی وا ورلې وی چې ما باندې د مرغو بیماری ده او کله نا کله زه به خود شم رغور دیګم پاغي کې بیا زما به حجاب شم بدن مختاری عورت مختاری لکه کله نا کله مریض رغور دیږي او ځان نه خبر کله نا کله سرګن شي نو رسول الله عليه الصلاه والسلام ورلوي که صبر کې نو الله به جنت درکې او جنت لبزي نو دی وی چې قربان زما صبر دې په دې بیماری باندې زه صبر کوم خدغه عمر د الله نه سوال کوي چې زه به خود کېږم او به هوش شم چې به پردې کېږم نه رسول الله عليه الصلاه والسلام ورله دغه دعا وغوښته مدا ژوندۍ ګرځیدا او صحابه کرامو به یو بل له چې دا زنانه جنتی ده او مال د دین غور بدل راکې وی الا اخلف الله له خيرا منها الله رب العالمین بدل د دین غور بدل ورکې دا کم نعمت کې ته الله غسته د دین بهتر باور کوي د دې حدیث روایت کوونکی ام المؤمنین ام سلمہ رضی الله عنها ده هغه یو ځل ام ابو سلمہ رضی الله عنه کور لراغه او مال دا حدیث بیان کو اما رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا حدیث اوریدل نو ما ته دا دعا زکا سورج چې تیری دی نو خاوند وفات ابو سلمہ رضی الله عنه نو د دې عدت چې څو تیر شو څو ورځې پس رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورله د نکاح پیغام ولېږلو نو دا په امهات المؤمنین کې وردن نشوا ام سلمہ رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی بی شوا او د تمام مؤمنانو مور ګرځیدا او خاص کر د دې مصیبت خو ډېر لوی مصیبت وي نو پکار دی چې انسان د غیرم پناهي غواړي د الله په ذات او دا دعا کوي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا حدیث د ترمذی کې راغلی په اسناد حسن سره امام ترمذی په جامع کې حدیث ذکر کړی رسول الله عليه الصلاة والسلام بدا دعا غفتا وقد دعا دفاعي كده الفاظ دي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا الله په دین کې په مونږ باندې مصیبت مراولې کله انسان د الله تابعداري نړۍ الټه شو د الله تابعداري فریدي په ګناهونو کې مبتلا شي امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې تعلیقا اثر د عمر رضی الله عنه ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه دا آیاتونه لوستل نو وی وی نعم العدلان ونعم العلاوه وای څخه دوان دی دی او څخه سربار دی عدلان دی لوي چې زمیدار په خرابان یا په وای باندې سبار واچ یو طرف له وړاندې او تړي او بل طرف لا نو فاغي باندې سود نکي کله د خشاک یا د غیا سپن تړلې هغه د دې دواړو په منځ کې کینی نو په عربی کې عدلان د دواړو انډول وې دي خي او ګس طرف لشي او دا منځ کې کوم خالی ځای په دې سکه خلدل علاوه وای وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين